او کسان هم چاغی دی اماناتهم د پرد امانتونو او د وادو خلو راو لحاظ کوم کری والذین واکسان هم اغی علی صلواتهم په خپل منځونو یحافظون ساتنه کوي اولائک نو دا کسان هم الوارثون دا دی غستون کی دا دی وارثان آ کسان یرسون الفردوس چې اخلي جنت فردوس را هم دی وی فیا پدې کې همیشه بیا وګرځو مونږ به پیدا کو کوم درا په یو بل قسم پیدای سره فتبارک الله احسن الخالقین نو خیر چول والا دی الله خسته د جوړونکو بیا انکم تاسو با پس دینا لمیتون خامخام لکیدون کې بیا یقینا تاسو با پر ورځ قیامت کې تو اسون پورته کولې شي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائع او تاکي پیدا کړی منګه د پاسه تاسو او اسمانونو او چتونه او نه منګه عن الخلق د مخلوق د عبادت نه غافلین د مخلوق نه خبر وانزلنا من السماء ماء او راورو موږ د برنو وبو به قدرن په خپل اندازې پاس کنا هو زه ور کومګه غیر را په ارض دنیا کې وشجرتن او اونا پیدا کړی مونږ چې روزي من تور سینا د تور سینا غرنا تم بوتو چې د اوغنیږي به دهنې سره د تیلو وسبغ للآکلین او پخکړې دې د پاره د خورونکو او یقینا تاسو را په ډنګرو کې خامخا د انسان عبرت ته نسقیکم مما فی بطونها نو ما وحی وکړه هغه ته چې جوړه وکشته زمنګ په حفاظت او وحینا په حکم زمنګ فایزا جاء امرنا نو کله چې راشي زما عذاب وفارت تنور او جوش بوي تنور نو فسلوک فیا نو سروا پدې کې من کل زوجین دار قسم جوړې دونه واهلک خپل اهل الا من سبق عليه القول مگر مسروا سو چې مخکې شوی په هغه باندې وینا زما د عذاب منهم د دین اولا تخاطبنی فی الذین ظلموا او خبرې مکو ما سره په بار دا کسانو کې چې ظلم یې کړی یقینا دوی بغیر کړی شي فاذا استویتا کله چې برابر شي انت تو او سوچ تاسو دې په کشته کې مګر دا یو بندر تاسو غوندې یا کولو چوخري دا زنه چې تاسو خوراک کوي دا غینا او سکی دا نه چې تاسو یې سکی ولا ان اطاعتم که چرته اومنل تاسو بشرن د یو بندا دا سنا یا اکلو که چرته اومنل تاسو یو بندا چې تاسو غوندې کې دي نو یقینا تاسو به اذن پداوه کې لخاسرون تاوانیانو نه هیهات هیهات لریواله دی لریواله دی دا سوچ تاسو له واده کولی شي آیا عیدکم دا دی کنه آیا عیدکم آیا وعده کوي تاسو را انکم چې بشک دا بن کوي دا بن کوي آیا وعده کوي تاسو سره انکم چې بشک تاسو اذا متم کله چې مړ شئ وکنتم شئ تاسو ترابن خاوري و اذا من او ډوکی انکم مخرجون بشک تاسو به کړی شي بیا بیا به کړی شي هه هاتا هه هاتا لریواله دې لریواله دې دا سوچ تاسو سره وعده کولی شي لری دې لری منل دا سوچ تاسو سره وعده کولی شي ان هي نذدا الا حیات الدنیا مگر جن زمون د دنیا د نموت و نحیا چې مړ کیږو با ژوند کیږو با او نه منګه بیا د پورته کیدونکو نه نه دی دا پیغمبر مگر دا یو سړی دی چې جوړی په الله باندې کذب بندرو وما نحنو او نه منګه دررا بمؤمنین تصدیقون کی قال نبی نوح علیہ السلام احود علیہ السلام اے زما ربا امدادو کی زما پاچ دی نسبت درو کئی ماتا قال نبی پیغمبر اما قلیلن ها قال وی الله عما قلیلن پس زمانه لګینا عما قلیلن پس د زمانه لګینا لا یصبحن نادمین خامخا وبګرځي د پخیمانه فاخذتهم الصيحه ان يو دلر چغه بالحق په حکم د الله فجعلناهم غصاء نو وګرځول موږ دلر خسو خشاک غصاء خسو خشاک وبعدا نو هلاکت للقوم الظالمين فرض قوم ظالمانو ثم انشأنا ان بیا پیدا کړم موږ پس دینه قرونن اخرین پیړې نورې نو فاتبعنا بعضهم بعضا نو اور پسې بکلو موږ بعض د دې په بعضو پسې وجعلناهم احاديث او ګرځول موږ د لرا تاریخ د زمانه فبعدا لقوم لا يؤمنون هلاکت د پاره دا قوم چې ایمان وروړي ثم ارسلنا موسی بیا راولګ موږ موسی عليه السلام واخا هارون داو هارون عليه السلام به آیاتنا په حکمونو خپل باندې وان هذه امتكم امه واحده بشک دا دین تاسو لري دین یو چې ما په انبیا را لګیو په توحید وانا ربکم فاعبدون فتقون نزستا سره ایمان او یریږي زمانہ فتقطعوا امرهم نو تس نس کده کار د دین خپل بینهم په خپل منځ کې زبورا ټوټه ټوټه دا د نو چې کنه موږ دې را پنې کو کې تلوار کو نه نه بل لا شرون ملک دې پوهه نری ان الذين بشکا کسان چاغي د یری د خپل رب نه یریدون کی او کسان چاغي پایتونو د خپل رب یؤمنو ان یقین کوي او کسان هم چاغي به ربهم د خپل رب لا یشرک خپل رب سره نو نه پر خدار کوي او کسان یؤتون چور کوي ما تو چور کوي وقلوبهم پدا سه حال کې چې داغي زړونه واجلتون یریدون کې وی د الله نه انهم بشک د الی رب خپل رب ته راجون واپس کیدونکي اولائک نو دا کسان جلتی کوي په خیرات پنه کو کې هم د الہ دا غیر فرض صاحب یقول مخکې کیدونکي ولا نکلف تکلیف نور کوم یو نفس الا او سا مگر په طاقت دا نفس ولدینا کتاب او من سلام النامه حتا تر دې اذا اخذنا کله چې ونیسو مونږه مترفیه مالدار د دای بالعذاب فازا باندې اذا هم یجعلون غان وی دي چونکیږي چغي بازي او به ویل چې د تعالی تجعل اليوم چغي مو هي تاسو نن ورځي یقینا تاسو چې مننا زمنګ د طرف نه بالا تنصرون تاسو امدادونه کړی شي او پر خودن کی قران لرا پر خودن کی پیغمبر لرا افلم یدبر القول آیات سوچ نه کوي په وینا د پیغمبر کې امجا هم عالم یاد یا راغله دیت هغه چې نه راغله پلانو دا غیت اولنو ته ام لم یعرفو رسولهم آیا دین دې په جاندل پیغمبر خپل فهم چې دی له دا پیغمبر د پاره مونږ کړو ناشنا ګڼو کړي او لری کړی موږ هغه چې په دې کوم تکلیف دی لالت جو نو خامخا دن کیږي دی په سر کشي خپل کې یعمه او حیران او پریشان ولقد اخذناهم بالعذاب فتاقي ان المنذر فعذابان فمستكانوا چې پیدا کړی دی تاسو له غوونه او سترګو زړونه قلیل ما تشکرون کم په کم کې کم شکریا ادا کوي تاسو او هو الذی الله غزاد زرا کوم چې پیدا کړی تاسو په ارض پس مکه کې او خاطر الله تبارک تاسو ته شون پورته کولې شي او هو الذی الله غزاد یحیی چې هغه ژوند کول او مړ کول کوي ولو اختلاف الليل والنهار او علال اختلاف د شپې او د ورځې بدلې دل د شپې او د ورځې افلا تاکلون تاسو ول عقل نه کار نه اخلي بل قالو بل کوای دی مسلما قال الاولن پشان دا چې وینا کړو اولنو قالو وای دی ا ازامت نا کلا چې مړو شو مونږ شو مونږ خاورې وای زامن وډو کې ا ان لمبعوثون آیا مونږ به بیا پورته کولې شو لقد وعدنا نحن واباؤنا وایا پیغمبره سوګ دې رب د اسمانو او سوګ دې رب د عرش عزت من لوی زرد چوای بده لله الله قلوا پیغمبره افلا تتقون تاسو ولنه یریږي د الله نه وا پیغمبره من بيدی ملکوت کل شین آسوک دې وا د چا په لاس کې اختیار د ار یو شي او هو یجیرو ولا یجارو علی او دا الله پناه ور کوي مخلوق ته او دا الله خلاف سو پناه نشور کوله ان کنتم تعلمون که چرتا سو پویږي سيقولون زر دې چوي بدل الله د الله اختیار کې او آیا اف ان تسحرون نو کوم خوا تاسو باندې جادو کړی شو بل اتیناهم بالحق بلکې راتل کړی موږ دیتا په حکم د الله و انهم لکاذبون بشک دا دروغجن دي متخذ الله ندین یونی من ولد نائب وما کان مهو من الہین او نشتره د سره بل الہ کوي نو په دا وخت د زهوا طلب او کله الہین هر یو الہ هغه صدا چې پیدا کړی دا ولا علا بعضهم علا بعض او خامخا غلبه وکړوا غالب شی وو باز دې په بازو سبحان الله پاک دی الله دا اسنه یصفون چې دی بیانې عالم الغیب و شاد پویږي پاپټو په ښکارو فتعالا ما یشرکون لوی دې دا غنا چې دې پر خدار کوي دا الله سره و اذما رب اما توری جننی کته خیمه ته هغه عذاب چې دې سره وعده کولی شي اذما رب نو مگر زو مال را په قوم ظالمانو کې و ان بشک من علا پر خبره ان نور یکا چوخ یوم تا تا عذاب چواده کوم دې سره د حاضر درونه ماتا حتا تر دې اذا جاءهم احدهم الموت کله چې راشي او دا تعالی ما د مرګ نو قال وا ای زما رب واپس کی مال را شاید چې زه عمل کوم نیک پاس کی چې ما پرې خود کلا چر دا سن دا انها کلمه هو قائلها چې بشک دا یو کلمه دا چې دی وینکه دا غي او سوچ درنې شي تر دې کو دا نو دا کسان د کامیابونه او سوچ سپک شي تر دې کو دا نو دا کسان دې چې تاوان کې حضور خپل ځان لره په جهنم کې به همیشه تلف وجوههم النار پر سورې وي مخونو دا غلره ور او دای به فیها په جهنم کې کالون بخشکلا الم تکون او ویلی شي الم تکون آیانو زما آیاتنا تطلع علیکم چلوسته بشکو تاسو فکنتم بها تکذبون نو وی با تاسو پاره دروغ جن قالو نو وای بده ای زمنګ ربا غلبت علینا شقوتنا زیات شوی وا په منګه زمنګه بدبختی منګ ډیر بدبخت او چې منګ ستا قران نو زکړې وکنا قوم انظالین او قوم گمراهان ای زمنګ ربا اخرجنا او باس موږ د دینا فاین عدنا نو کوم دې وکړو او کوم بیا د وګرځیدلو بشک موږ به ظالمون او بو الله کول شي فیا په دې جهنم کې ولا تو کلمون خبر مکوې ما سره انه یقین شاندار و یو ډلا د بندګانو زمانه یو کولون چاغي وي ای زمنګ ربا منګي ما نوړې نو بخنه وکړه موږ ته ورحمنا رحم وکړه موږ او ته غره د رحم کوونکو نه تخذتموهم سخريا نون یو تاسو دغه دین د الله لپاره په ټوکو حتا تر دې انسوکم چیر کدي ټوکو تاسو نه زما کتاب وکنتم منهم تضحكون او وای تاسو دې په ټوکی کوونکی انی بشکما جزیتهم اليوم الله وای ما بدل ورګ دیتا نن ورځې په سبب دا چې دې صبر وکړو انهم بشکدای هم الفائزون دا د کامیاب ندي او پیغمبر کم لبسم سوره وخت کړی تاسو په ځمکه کې چن کلونا قالو نو ویل لبسنا موږ وخت کړی یوم یا ورځ او بعض یوم یا سیسه درځي نو تاسو کده شمیرون ګنا قالا نو وی پیغمبر الا بسم چې وه نو تر کړی تاسو مگر لګ لو انکم کنتم تعلمون ارمان دا د کار ک تاسو پویږئ افا حسبتم خیال ګمان کوي تاسو انما خلقناکم بسن چې بشک موږ پیدا کړی تاسو را ابس او بشک تاسو به موږ ته لا ترجون واپس نکړی شي بیا نو چت دی الله چې بادشاہ دې د رښتیاو نشتره بل حاجت پوره کول والا به رضی الله نه چې پاون کې د عرش عزت مند دی او هغه څوک چې را مدد کوي صلی الله نه مددگار بل نشته دلیل در پاره به پرا مدد کولو دا فإنما حساب عند ربي بشک حساب د رب سره ده انه یقین شان دا د کامیابی کافران وا ای زماره با بخنو کې رحم کې او ته غره د رحم کوونکو نه بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ نور سورۃ نور کې د فقہ فحشا د پاره سلور اصول او آداب بیانې او درې مثالونه شروع کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دی مهربان خاص هر یو د دې ناسل درې ولا تاخذکم بهما رافتن فی دین الله او اذننزی تاسو را په دې دواړو نرمی فی دین الله په قانون د الله کې پجاری کولو د قانون د الله کې ان کنتم کچرت تاسو تؤمنون بالله ایمان نورې په الله او پر ظاهر وليشهد عذابهما او حاضر دي شي سزا د دې دواړو ته طائفه یو ډله د مؤمنینو نه الزانی زناکار سره لایم کو زنا دین کوي یو ځکه الا زانیه تر مگر زناکار خزه سره او یاد مشرک سره وزانیه تو زناکار خزه لا یم کوها یو ځکه د زناکار سره مگر زانی او یا مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین او حرام دی دا فعل د زنا په مؤمنانو باندې فاولائک او دا کسان هم الفاسقون دا د ماتون کې د حکمونو د الله الا الذين تابوا مگر کسان چې هغه توبو کلا پس دین او اصل او ملي صحیح کو فإن الله بشک الله غفور رحیم بخشش کوونکی مهربان والذین يرمون ازواجهم شپږم آیات د سورته نور مونږ چې دغه لا ختم شي کنه دې مونږ ول شپږم آیات شپږم والذین یرمون دا دا والذین دا اوس سویم دا غسو آیاتونه خیر والذین کسان یرمون ازواجهم چې داغ لګي په خپل بیبیانو باندې الزام لګي ولم یکل لهم شهدا او نوی دې لره ګوان په دې ان کان من الصادقین که چری وی دی د رښتینو نه ولولا فضل الله علیکم کله فضل الله پتا سو رحمتو مهربانی د الله وان الله بشک الله تواب له توبه قبلون کې حکیم حکمت والا ان الذين بشکا کسان جاءو چې راتلې وکړه بل اف کې په دروغ او عصبت دا ټولګې دې من کوم ساسونه لا تحسبو ګمان مکوې تاسو پاره شرن د بده تاسو د پاره بل وا خیر لکم بلکې دا غوړه دې تاسو د پاره لکل امرئ د پاره د هر یو سړی منهم د دین هغه سړي اکتسبا چې د او کوم من اسمه د ګنانا ول شابه زده واړو کنه فإذ لم ياتو کله چې دای راتلو نکړي راتلو نکي په گواهانو نو دا کسان اند الله فنزد الله هم الكاذبون دروغ جن ندي ولولا فضل الله کشتن و فضل الله علیکم پتا سو رحمت و مهربانی د الله په دنیا دنیا او آخرت کې لمسکم فيما افستم فيه عذاب نظیم نو خامخا رسیدلې وو تاسو ته پاس کې چې نوتری تاسو پای کې عذاب نظیم عذاب لوی اذا تلقونو کلا چې اخلي تاسو د خبرې لرا په خپل جب باندې وتقولون بافواهکم اوای په خپل خلو باندې هغه خبرې لیس چې نیوی لکم تاسو را پاغه باندې علم پویا دلیل فتحسبونه حینا او ګمان کوي تاسو پاغه د معمولی وینا ګوره تاسو غوايي چې په عائشه الزام لګي دا معمولی خبره ده هو هو عند الله عظیم دا د الله په نسبانه لوی خبره ده اسه پچا الزام لګول غلط دا ګوره لوی خبره ده ها ولولا اذ سمعتموه کلا چې واورې تاسو دې خبرې لرا نو لولا قلتم ولنوي تاسو لولا رسوګه ها ولولا فضل الله کشتن و فضل الله علیکم پتاسو و رحمت و مهربانی الله ما زکا منکم من احد ابدا نبی پاک کړي تاسو نه یو کس اچاله را و لکن الله یزکی من یشا لیکن الله پاک یا سوچ خو شي والله سميع عليم الله دې اوریدلو والا پوهه دا غي د بدینا ولی اسفهو او زړه کې یو سره مینا غوسه کې یا مخ ته واړې دا غي د نقصان نه الا تحبون آیا مینا نه کوي تاسو چې بخنه بو چې بخنه بو کې الله تاسو ته والله والله غفور الرحیم بخشش کوونکی مهربان یومئذ یوفیهم الله په دغه ورځ پوره به ورکړي دوی ته الله دین د هغوی پوره، بدله د هغوی پوره، ویعلمون دوی ښه پوهي ان الله چې بېشکه الله هو الحق الیقي مبین دا دی حق دا دی رښتینی او ښکاره دا دی رښتینی او ښکاره کوونکی رښتیاو لره. الخبيثات پلیت خبره للخبيثین د پلیتو خلقو کار دی غلط خبره کنزل دا په غلط خلق کې او په روجو کې والخبيثون للخبيثات او پلیت خبره د پاره د پلیتو خلقو کار دی او طیبات للطیبین او پاکه خبره د پاره د پاکو خلقو کار دی قرآن او سنت د دین خبره بیان دا پاک خلق کوي او طیبون لطیبات او پاک خلق پیدا دی لطیبات پاکو خبرو لپاره پاک خلق و پاک پاک خبره کوي توحید او سنت خبره اولائک دا کسان مبرؤنا جدا کړی شوی دی دا خبرو نه یقولون چواه دی لهم خاص دی لرا مغفرت بخشش دی ورزق کریم او رزق عزت من فَإِن لَّمْ تَجِدُوا که چېرې ونه مومئ تاسو فِيهَا په دې کور کې احدًا هېڅوک فَلَا تَدْخُلُوهَا نو مه دننه کېږئ دې ته حَتَّىٰ تر دې يُؤْذَنَ لَکُمْ چې اجازه وکړل شي تاسو ته وَإِن قِيلَ لَکُمُ ارْجِعُوا او که وویل شي تاسو ته چې واپس شئ نو فَارْجِعُوا واپس شئ هُوَ دا واپس کېدل ازکی دا پاک دی تاسو لپاره والله بما تعملون علیم الله پاکا څه کوي تاسو په دې ليس عليكم نشره پتا سبحانه جناحن گنا ان تدخلوا چې د نشه تاسو بيوتن کورونو تا غیر مسکونتن چې واد اوسېدو والا ا کور کې سو کوسی گنا منډي وي دکان وي ها تجارتي سامان نه بګ پراته ها اوټل وي چې نوې دوه سېدو والا فیا پای کې سامان وي تاسو د پاره هر قسمه سامان چې تاسو غواړئ هغه پکې وي نو هغه ته د اجازه غوښتلو ضرورت نشته والله والله يعلم پوي پاسبانه ټکار کوي او پاج تاسو پټوي وایا پیغمبر للمؤمنین مؤمنانو سره تا یغزو چکته کی من ابصار خپل نظرونه ويحفظو فروجهم او ساتنو کی د خپل شرمګاهونو خپل شرمګاه محفوظ ساتي ښځې به نه ګوري پردو هلکانو ته ويحفظن فروجهن او حفاظت به کوي دا زنانه د خپلو شرمګاهونو ولا يبدين زينتهن نه به ښکاره کوي دا ښځې خپل زینت خو ښایست لره الا ما ظهر منها مگر چې ښکاره وي داغې هو چې کوم ځای دا ښکارای لکه کوم لباس په د پاسه پروت دی لو پټا چې نو هغه خود په خود ښکارا دی ول یضربنا بخمرهن او دی وهی تاو دی کی غټ غټ پلونی علا جیوبهن په خپل اړخونو باندې چې زنانه بهر زی نو چیل برقا هغه ځان نتاو کی ولا یبدین زینت او غره چاغه دغه سروانه او سرتور سری په بد حال دی نو کې زم نه نو خلک په تماشه وای او به حیا دروازه کولاویږي بیا ولا یبدی او چې برقه کې پټي چا مو ته ضرورت نشته چاغه نیوی خاوندان د حاجت د شاوت من الرجال د سړونا او او طفل یاد ما شومان او ما شومان لم یظهروا چاغه نه پوی علی عورات النساء په عورتونو د خو زبانه لکه بوډا د طاقت په کې نشتا یا ماشوم دې پویږي نه نو خیر دې کاغه خپل زینت خې ولا یضربنا بارجلهن لیخنن سبا د ماشومانو نم ستر پکار دې چې لکه مراهق وی یا د بډای ولا یضربنا او ندی وحی دا خزه به ارجلهن خلق په ا پزمکا د لپاره چکار شي هغه چې پټوي من زینت هغه د زینت او د غایس توبو ال الله توبو باسه هو جو ز پورم کم غلط کاون نه توبو باسه الله ما قتل غلط کړی دی غلط کاون نه میکړي الله ما معاف کړي توبو توبو باسه الله تا جميعا ټول ايها المؤمنون اي مؤمنان او بیا روزه کې او بیا پښمنی کې بیا روزه ماتي کې لعلکم تفلحون خامها شیبتا سو کامیاب کامیابې دې کې توبو باسه یا الله ما معاف کا وان که حلیاما منکم او پنکا ور کوي هغه بيودونو ته منکم تاسو نه ای یکونو که چر دی فقرا غریبانان نو یغنیهم الله نو مالدار بکی دی لرا الله د خپل فضل نه ته دا غریب دی الله وی زوی مالدار کم والله واسع علیم الله فراغ کون کې پویا ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا ځان دی بچکی د نکاح نه آکسان چاغي نمومي نکاح طاقت د نکاح غریب دی کمزورې دی حتا تر دې یغنیهم الله چې مالدار کې دی لره الله د خپل فضلنا والذین واکسان یبتغون الكتاب چاغي لیکي کتاب مما دا سنا ملکت چې مالک شوی دی ایمانکم خلاصون استاد خدای وکاتبوهم تلکلو کوي تاسو هغه سره ان علمتم کتا سو پوی فی پای کې خیرن د اخلاص واتوهم مال الله الذی آتاکم ورکه تاسو دې د مال د الله هغه مال نه جدا کړی تاسو ته الله ولا تکرهو فتياتکم علی البغا دې فقیر راځه ولا تکرهو فتياتکم علی البغا او زور مکوې په جنکو خپل باندې علی البغا په بهای کولو ها غلط کارونو علی البغا په کنجر توب داسې ځای ته جنکۍ مه لېږه چې هلته بې حیایي زده کوي د هلکانو نه ان اردنا تیز سینما ته ولېږي غلط ځای ته ولېږي نو خامخا غلط اثر به جنۍ حاصلوي و ان اردنا جنج ته ولېږي جنۍ او هلکان به د شپې رواني جنج پسې اوربل پسې ان اردنا خصوصا کدا غي اراده وي تحسنا د پاک دامنې اگر کدا غي اراده د پاک دامنې وي خو چې دوه درې پیره پلاس واچ رواچ او غلط خبرو کو نو خامغه شیطان ارجا سره لتبتغو دې لپاره چې ولټوي تاسو عرض الحیات دنیا سامان د ژوند دنیا دا څه زه ته لګی چې مال به دنیا ګټي بیا نه بل دنیا او عذاب دواړه ګټي بیا نور علی نور دا رڼا د پاسه د رڼا یهد الله لنوره من یشاء مضبوطی الله د پارا د رڼا آسو یشاء په دې رڼا د پارا آسو چوغږي شي ويضرب الله الامثال او بیان الله مثال د پاره د خلکو والله بكل شيء عليم الله دې پاره یو سیس باندې پویا فی بیوتن فکورونو کې اذن الله حکم کړی الله ان ترفع چې پور تر کړی شي او یذکر فی اسمه او یاد کړی شي پای کې اسمه نوم د الله یسبحو چې پیا کې پاکي بیانې الله الله فی پای کې بالغدو و سار ولا سالو مازیګر رجال سړی لا تلهیهم تجارتن چې نه غافل کوي دی لرا لین دین تجارت ولا بيع لين دين عن ذکر الله د الله د کتابنا و اقام الصلاه او د پابندي کولو د مانځنا و ایتاء الزکات او د ورکولو د زکاتنا اے خپل کاروبارم کړی او د دین کارم کړی الله وي یخافونا یریږي بدای دا غیر جنا تتقلب فيه القلوب چې پریشان وای پای کې زړونه ولوسار او نظرونه ليجزيهم الله دې لپاره چې بدل ورکړي دې ته الله احسن ما عملو خيستا چې دې کوم عمل کوي ويزيدهم من فضله او زیاد بکی دې لپاره د خپل فضلنا والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ورکړي چاله چکو غشي بلا حسابا الله دې موږ لرا کی بغیر د اسبابو پریمانا چې چاته لاس نه نسو الله تعالی لاس نسو مخلوق د لاس منګ الله او ساتي دا شو ګوګل تا لم یجد وبنومی اغه لرا شی انس شی ال ته وبنی ووجد الله او امید الله لرا عنده د خپل ځان سره دا غي بدلا فوفا حسابه نو پوره ورګه هغه ته بدل حساب دا والله سریع الحساب سحاب وریځي وی ظلمات اندیا تیاری دی باسو ها بازر دی فوق بازن د پاسه د بازو اذا اخرجا کله چې دو باسي یده لاس خپل لم یکد قریب نه دی یرا چوی نه دی لاس لرا پاغه تیرو چپو کې سنسان ډوب دی او لاس رو باسي پاغه تیرو چپو کې دی د خپل لاس نه خبر نه دی نو پدا سي تیرو د کفر او د شرک کې هر قسم روجي نسی نه ګمون نه کوي علم ترى آیات نوینی ان الله بشک الله یسبح پاک بیان له الله لرا هغه مخلوق چې پاسمانو کې د زمکو کې نو تم بیان وکنه برا او کته د الله حمد ثنا بیانې وتر او مرغان صافات غړون کې د خپل وزرو کلن هر یو قد علما پی جنی صلاته وی الله په بلنې داغه او تسبیح او پاکي داغه ار اعظم د الله پاک بیانې خو موږ ته د پاکي بیانولو معلومات نشته چې په کومه د دې د حالت په دې گواهه چې الله یو دی د دې د حالت په دې گواهه چې الله یو دی او زمونږه پاکي الله تعالی په اعتبار د وینا دا پوه د ار یو شی والله والله علیم په دې ما پاس یفعلون چې دی کوي ولله خاصه دل را ملک السماوات اختیار دې د بر او د خطا ویل الله المسیر او خاص الله دې زید ګرځیدو علم ترى آیاتنی من ان الله بشک الله یجیب ذی صحابا وریزه داسې واورې راورې د برنا لکه پشان ته د غرونو یا بر آسمانونو کې غرونو پشان ته واورې دي فیها چې پرې کې پای کې منبر د دنیا خوالي ويصيب به من يشاء رسيدا واورا دا غلیا چاته شاء چخوږي شي ويصرفو علی دل رضا چانه چخوږي شي یکاد قریب سنا چې پرکوي قریب دې سنا پلق برخې د برېښنا د دې ویم سبو چې او تختې بل افسان نظرونه قلب الله الليل والنهار علی الله شپه او ورځ لرا یقین پدې کې ساجه مشان عبرت ته لئول الابصار د فرض د لیدلو فادا قل منظور والله والله خلقا پیدا کړې کله دا ابتن هر قسمه زنده سر مما هندو بونا ومنهم بعض اصل دوبونه ده اصل دوبونه الله پیدا کړې پیدا کوي الله هغه مخلوق چې خوږي ان الله بشک الله علی کل شیء قدیر پایو شی قدرت والا لقد انزلنا آیات مبینات فتاخیر لګری من دلائل بیانونګي والله والله يهدي لار خي هغه چاته شاو چې خوږي لا صراط مستقيم په طرف دلار نه ويقولون وای دې موږ ایمان نوړې بالله په الله او پیغمبر باندې وا تو انا او موږ الله تابعداري کړې ثم يتولى بیا اول فريق يولل منهم ددینا من بعد ذلك پس دین او ما اولائک او ندی دا کسان مؤمنان و اذا دعوا الى الله کله چې رو بلې شي دی الى الله دا الله کتاب ته ورسولي او طریقو د پیغمبر ته مکلف شوی دی پاره باندې وعلیکم ما حملتم او لازم دی پتا سو آغا چې تاسو مکلف شوی پاره باندې حملتم مکلف شوی تاسو پاره و ان تطيعوا ک تاسو امن د پیغمبر تاسو بلارو مومي و ما علی الرسول الا البلاغ المبين او نشره پیغمبر باندې مگر رسول خارا وعد الله الذين امنوا منكم وعده کړی الله کسانو سره چې ایمان وروړي تاسو نه او عمل نکړي نه لا يستخلفنهم في الارض خامخا فاتبه کې پس دې را پس مکه کې جانشین کما استخلف الذين من قبلهم لك څنګه چې پاتې شي وا کسان چې مخکې ردینو ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم او خامخا مضبوط بکی دی لرا دین د دی هغه دین چې خوښ کړي الله دی لرا ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا او خامخا بدل کی ور کی دی لرا پس دی ير دین امن یعبدوننی چې دی با بندګی کوي زمان وبره خدار کوي ما سره یو شی ومن کفر بعد ذالک چا چې کفر کو پس دینا فاولائک نذا کسان هم الفاسقون دا دې د ماتون ګلوک مونږ الله شنه دې رسیدلی بلوغ تا منکم تاسو نه ثلاث مرات په دریو ټیمونو کې اجازه دی غواړي تاسو نه په څو ټیمونو کې په دریو ټیمونو کې یو من قبل صلاه الفجر مخکې منذ سبانا ومن وحینا تزعون ثيابكم من الزهيره او په هغه وخت چې دوی تاسو جامې په وخت د غرمې کې د غرمې په وخت کې سړی کمیس لري کی پنین واچي او کمره کې سملی نو چې کمرې ته ځي نو اجازه غواړه اسنه چې دا سلار شي هغه کپړې لري کړی او دا څه ورشي خوش او د سبا د خاتلو نه مخ کې هما کمله به اجازه مزه دریم او دا خبره د ځواني دی اوس په دې دا خبر منه اوس د مستۍ خبره شروع شوه فليستاذنو كما استاذن الذين من قبلهم خبرونه پته لګي فليستاذنو د مستۍ او د بدمعشي خبره کوي اوس کله کله کله چور چې ما شما تاسو نه الحلم صدا ها ځواني دا د مستۍ خبره د بدمعشي کوي توم فلیستاذنو کما استاذن الذين من قبلهم نو یاد غاری لکه څنګه چې اجازه غوښته او هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دینو کذالک قوم دارنګ یبین الله بیان الله لكم تاسو لپاره آیات دلائل قل والله الله علیم فوز حکیم حکمت والا نه والقواعد من النساء نو ما شومان چې ځواني ته ورسیږي ما شوم نه په پرده کې ستر کې چې کله بلوغ ته ورسېدا ماشوم خیر دی وړو کې او چې کله بلوغ ته ورسېدا خبره ګډه ورشي نو وای با بیا به ستر او پرده کې ها وای القواعد من النساء ادم ادب اغه ناس د خزونه والقواعد اکه ناسیدون کې د خزونه کمی خزه کور کې ناسي بوډۍ خزانه ده تا دې پردک نه کوي خیر دې که غټ صادر نه چي غټ پړنی خو که بیام بډای دا سره د بډای والي نه پزان باندې پرده رچي نو دا بهتر د دې لپاره نه سبب بډای گاون نه پکار ذکرې چاغه خوراکونه قوی دي که بډای د ام هغه پشان د ځواني ده کنه هغه به هم پزان باندې پرده کوي والله سميع عليم یو خو د باندو بډې غانې د غریبانو ختم ټول ملکاونه کړی چې کټه شي به فاسدونی او د خاریو زنانا کبډې غانې ام پشان یا د معتبرو یا د وزیرانو د لوی لوی خارونو هغه پشان نه چاري هغه د ځوانانو دی هغه په کار دی چې خالات کوم هغه ترور چې د مور د طرف نه خور وي او ما ملکتم یا چې مالکان شوی تاسو مفاتيحو د چابيانو داغه اختیار داغه تاسو ده او صدیقکم یا د دوستان استاد سنا یعنی کده دی کورونو نه خوراک کې نو کول شي بغیر اجازه چې یو ځلتا ته اجازه شوی لکه ما او زیافس صاحب ته اجازه کړې چې زما کمره کې صحیح خوراک ته اجازه بیا به درځي اجازه نه کوم ما ته پته شه دې نقصان نه کوي ها دله ما یو په اجازه کړې خراس کا اوند ارس چری هغه ته اجازه ده دوست دې کدا او لیس علیکم نشتری په تاسو جنان ګنان تا اکلو چخره تاسو جميعا ټول او اشتا تن یا ځان لا ځان لا ګوره که په یو ځل خوري ټول کې نه خو په ټولو کې اتفاق دی ها چې ته یو ځای ناست یې بابا بل ځای ناست یې ته بل ځای ناست یې بل ځای ناست یې دا بې اتفاقي ده نو دې کې خیر نه تا ځان ته سال نه چولې هغه ځان ته دې کې خیر نه او چې یو پلیټ کې سالن واچاو نو دا غسلور پلیټونو خیر الله په یو پلیټ کې چي او اتفاق هم راشي یو بل سره کینی بغض اغم ختم شي حسد هم ختم شي یو بل سره خدمت هم کوي ها اوبر وړي سکه سکه او دا ځان نه نظر پنجابي نو دا بیا ټول کار ګډوډي خورای جميعا کوټوله او کزان لزان لای فایزا دخلتم کلا چې داخليږي باج خلق د خود سره خوراک نه کوي ماشومان سره خوراک نه کوي وینا دغه کده ها خځه ځان سره کینوا ماشومان کینوا بچی دي دي چلو ته وغایا ادب ته هو او بابا اس کینو هغه بس کې چې ستا کور والا غځه کې ځان نه سره بچی دي اغه کې ناس نه راشه په یو ځه خانو ټول کینو او یو پلیټ واچوا او پاغه باندې کینی هدا زنانو جټو اس کا زنانه بستا جټس کی د پاجې سره مینه سیوا کی محبت سیوا کی نن ضرور جټه خلق نسکی لري کی توي کی د زوی نسکی دا د ماشوم اوس کا د غټ اوس کا د خځه اوس کا چې دې سره یو بل سره پیار او مینه راځي ها کړه کې یو بل نه خلق کوي هو یو سره ګندره مردار دې صفائی نه کوي چې دې مې دې سیګریټي دې مسوار کوي خله ګنده ده هغه نه نفرت کوا د پاره دې چې هغه دې سینه صفائی وکي بیا او چې دا خسته دې په ټیک دې چې ټول اوس په قران وې تلاوت په کوي هغه جوټه خامخه اخره اوس کا فایزا دخل تم کلا چې داخلي کې تاسو کورونو ته نو تاسو لا نفسلمو لکه دا فسر دو درې خاطر پکې کوي دا مړه د حافظ د جوټه نس کم بازي بازي خلک وي نه ول جوټه خامه خاص کوي جوټه دا چې د اوبوس کړو د اوبو پاتې شوې هغه توس کا اسره مين راځي انا دې باتوي کې فسلموا على انفسكم نو سلام وای په خپل مل ګړو باندې تحیتن دا یو تحیه دا دا یو پیشکش دی من الله طرف دا الله نه مبارکتن د خیر ډک شوی طیبتن پاک تجری چې بهیږي ولاندې دونو دا غینه ولې وجعل لك قصور او بغرزه تعالی رمانه بل کذبوا بل کدی نسبت درو کړي به سا قیامت تا واعتدنا او تیار کړي موږ د پردا چا چې درو وي په قیامت سیرا سوزول اذا راتهم کله چې ویني دا جهنم دې کافر لرا مم مکان بعید غزه لرنا او ری بدی له هغه را تغیزن غصه پدای و زفیر او هنیدل چې ونسو منګه مندونه کا سوا ستانه من اولیاء نور مدرګاران ولکن متعتهم لیکن تا فایده ورکړې دی ته وابا هم د مشرانو ته حتا ته دینه سو ذکر چیر کړي قران لرا وکانو قوم بورا او د قوم هلاک فقد کذبوکم پتاخې دې نسبت درو کړو تاسو ته پا خبرو چې تاسو وایې